درته کوي وعلم په دې خبره باندې ځان پوي کا انه ربما یشرع للناس رسم قطعا ډیر کله ته مقصد دا چې کله و چلا وسی لپاره دی یو خلقو یو رسم قطعا لزغائن قطعا لزغائنهم یو رسم خلقو دی پاره و چلا وسی چې یو طریقه مسلمه شي قطعا لزغائنهم دې لپاره چې دوه منځ کې کومې کینې دي او کوم حسدونه دي هغه قطعي دي کالابتداء من الیمین فی السقی لکه ابتداء د خلاص نه په چاکه په سقی کی ونحوه فانه قد یکون ناس متشاکسون کله کله ځنی خلق داسی چی خپل مابینس کی مخالفت وی نو یو بل دا نه برداشت کئی بس لنډه خبره ده که چا ګیدښته دی ورکی ماته چا خو دی ښی لاس ته دا مسله داده چی ښی لاس بس خبره ختمه او که هغسی ایښته ورکای نو ایغ مسلم شخصیت نه منی څوک نو مقصد بیا به یو بل سره کینه او دا شی پیدا کی بیا چی کینه پیدا شی بیا ایغه نه چوره لوی لوی فساد را دن بیا دروغ ایغه نه پیدا شی ایغه نه تهمت پیدا شی ایغه نه شیطنت پیدا شی ځکه چی بیا به هغه کوشش کئی چی ایغ سړی سره تعلق کی ایغ کس چه کی خراب کی بیا به ایغه پاره دی دروغ وایی بهتان به تړی تهمت به لګئی نو دا بیا دی غاټو غاټو ګناهو پاره چه سی هغه جوړ سی پس منظر جوړ شی ولا يسلم الفضل ليبدأ بصاحبه او کله کله مقصد او نه تسلیم کئ یو بل فضیلت دې دې پاره چې بیا شروع وکړه چې په صاحب دیغه فلا تنقطع المناقشه بینهم الا بمثل ذلک نو مناقشه بیا نه ختمیږي مگر په مثل دې سره چې یو مسلم قانون بکې دې چې بس له خلاص نه به شروع کای بس چا قسمت و خلاص نه راتو خو بس ایغنه دې چا وکړه شروع وکړه شجه وکا امامت صاحب البیت یا لکه صاحب د بیت امامت چې چا کره یې چا مدرسې ته ورغلی داسې نه د یو نیم سړی چې مسله میندی دونه خوند ورله ورکوي که نه چې هله مخته کېږه په پوه نه نه چېرته یې بس هغه حق ده ولی هلته به ډېر خلک ورغلي سیاسي لیډران به یې او مقصد دا دی چې دنیا خلک به یا غټ غټ ملایان به یې ورغلي به نو هغه چې کوم د امامت ته هغه حق ده او په کار دا ده چې آ د خپله امامت وکړي ځکه چې که هغه یو کس مخته کي کنه بل مخته نه کي بس بیا نور زړه ونه چی بدی نو هوښیار سړی دا یی چی که ملایانو میټینګ یی غوښته یی مدرسه کی نو هغه محتمیم دی خپله مخکی سی خپله دی موضوع کی په بل ملا دی نه ورکی ځکه چی که یو مخکی کی بل مخکی نه کی نو نور ته زړه کی ورځی چی ایخ ته یی له مانه زیات چه که اهمیت ورکړ بس خبره چه ده خرابه ده بیا به یی چی میټینګ تر بولی بانی به درته جوړه یی نو سړی دی خپله مخته کی شه جی شاه صاحب دی دی قوم او دی دی ملت په هغه هغه باندې چې کوم نیوری په دې لکه ته به وایې چې زړونو کې یې چې اوښ نه خو داسې عجیبه عجیبه هغه کوي وکه امامت صاحب البیت وکه تقدم صاحب الدابه علی رفیقه یا لکه تقدم د صاحب د دابې په رفیق باندې داسې نه چې بس موټر ویني او ته بیا مخته سیټ ته ور منډه کوې نه نه اول یې حق ته چې چا موټر وي په پوه شوې نن سبا خو اوس هغه نورې دابې خو نسته اوښانه ده خو مخکی به هغه کی ها البته چی په خپل طبیعت درته هغه کی کړکۍ دای درته خلاصه کړي چی نه نه جی ته به خامخا کینی بیا ټیک ده ادا یو نیم سړی فرنټ سیټ ورله دونه مزه ورکوي کنه چی څه ووایه چی دی فرنټ سیټ کی مینده کی نور ورته برند برند ګوري چی اوس دښته ګوره کله مشران یی هغه به مقصد دا دی چی چکچکی غوندې ورمخکی شي کړپ پکی کښینه هلکه نه خو څه دي بیخ سیټ کی تګ ده کابل کی چی ده تګ ده وکتقدم صاحب الدابه علی رفیقی اذا رکبه ونحو ذلک والله اعلم دی وی چی نور خدای پاک ته ډیر علم ده خو ما درته یو حد پوری تاسو په دی خبری باندی چه که سر خلاص کړ الرحمن الرحیم باب بسم الله الرحمن الرحیم باب الاحکام التي يجر بعضها لبعض دا باب د دې خبرې په بیان کې دا چې د احکامات شرعیه دا داسې دي چې بعضې احکامات بعضې نورو لره ارکینچ کوي یعنی یو حکم وسی بیا د هغې له وجې نه بل یو حکم راشی بیا دی هغی دی وجی نه بل یو حکم راشی یعنی دی احکاماتو شرعیه او په مابینځ کی یو قسم باهمی چه وی جوړ غوندی وی او تعلق غوندی وی بعضی احکامات بعضی نور چه کئی ځان طرف ته راکاږی ارکینچ کئی بیا دا آیتونه شاه صاحب سره لګئی تطبیق هغه واضح ده چه گورا کل وقت قرآن کریم کی دیوشی من راغلی لیکن قرآن کریم کے احکامات اغا صرف اجمال درجے کی وی نور احادیث مبارک دا ټول دی قرآن کریم یو قسم چی دی تفسیر دی ځکه قرآن کریم کې کله اجمال وی بل حصہ دی قرآن کریم دی ایغه تفسیر وکی تاسو وایو القرآن یفسر بعضه بعضا او احادیث دا مفسر للقرآن وی احادیث بیا دی قرآن چکے تفسیر کئی گورو قرآن کی خو بس دونه قدر حکم راغلی ده بار بار چی اقیمو الصلاة اقیمو الصلاة اوس که چیرته احادیث د دی تفسیر تاسو مونږ ته ونه کی نو بیا تاسو مونږ اقامة الصلاة آ نشو کولای ځکه چی څه طریقی سره به کو څوک په د اقامة الصلاة بیا په یوی طریقی سره کئی څوک په د اقامة الصلاة په بلی طریقی سره کئی نو یو منضبط او یو مرتب انداز باندې به نی نو احادیثو د دې چه وکړه تفصیل وکړه قرآن کریم کې خو اجمالا راغلی چه وآتو الزکات چه زکاتونه ورکو نور د نصاب متعلق سونه به ورکوي سړی څنګه به ورکوي چاته به ورکوي او مقصد دا چې عاملین فلانه دا تفصیلات دا بیا ټول احادیثو کړي دارنګه قرآن کریم کی خو دونه راغلی چی تاسو زنا مکو نو اوس دغ حکم دا نور احکامات راکاږی چی تاسو زنا مکو نو هغه دواعی دی زنا دغه مقصد دا دی چی حضور صلی الله علیه وسلم منع کړو نو په دی باب کی دا خبره بیانوی چی دا احکامات شرعیه دا یجر بعضها لبعض بعضی بعضی چکی دا سر کش کئی او دی پارا بیا دی نه اصول کی دوی نه اصول او شاہ سے وی چی دغه باب او ورپسی چی د کوم بل باب روان دا دا دونه لوی عظیم الشان او دی لوی علم وال بابونه دی چی دی فقها او فقاهت تقریبا بنیاد آ دغه اصول باندې دا او فقها دی دین ډیر زیات چاخلی کار اخلی نو دا بابونو چی هغه اصول د چی دی بیان کړی دی خو د آیاتونو تطبیق لږ سره مشکل و ځکه مې د خبره په دې انداز ته کوله چې د آیاتونه چې کوم مخکې د ذکر کړي دي سره دا به د مقام سره څرنګه لګی نو مې درته وکړه چې هغه دیو جنه باید داسې به سره لګی چې ځینې احکامات آپ قرآن کې وي خو هغه د څه نورو احکاماتو تقاضا کوي هغه بیا حدیثو بیان کړي نو دی اوس دا درته بیانوي چې د احادیث دا د قرآن چې دي تفسیر دي او رد به راشي په چا باندې منکرین حدیث باندې باب الاحکام التي يجر بعضها لبعض قال الله تعالی الله تعالی فرمائی چی که چیرته تاسو نه پوهیږو او تاسو دا نه منو چی بیا بشر او دا سړی خدای پاک څنګه رسول راواستاوه په کار د فرشتې یې راستولی وای نو تاسو اهل کتابو نه تپوس وکړه چی مخکی مونږ سړی استولی دی که فرشتې مو استولی دی بالبینات والزبر او دا نبیان چی مونږ استولی نو دوی ته مو واضح معجزات ورکړی وو واضح معجزات په مو ورکړي وو او ځان له ځان له احکامات په مو چو ورکړي وو کتابونه به مو ورکړي وو وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس او مونږ نازل کړی ده په طرف ته تا قرآن کریم دې دې پاره لتبین للناس ما نزل الیهم چې ته بیا واضح واضح بیان کې لپاره د خلقو هغه احکامات چې کوم نازل کړي سوي دي په طرف ته دوی دا دوته دی دا احکامات خو د تا په واسطه سره او ته مقصد دا دی چی سفیر جوړ شی ورپاره او دو ترجمان جوړ شی او د الله تعالی احکامات دوته چه وکی وضاحت وکی ولعلهم یتفکرون اعلم په دې خبره باندې ځان پوي کا ان الله تعالی بعث نبيه صلى الله عليه وسلم چه الله تعالی حضور صلی الله علیه وسلم هغه چه که رواستاو دی دی پارا لیبین للناس چه خلق دی پارا بیان کی ما اوحاه الیه چه کم الله تعالی دتا وحی کړی الله تعالی چه کم علوم دتا وحی کړی دی چه هغه خلق ته چکی بیان کی چه هغه علوم چه دتا وحی کړی دی آ کم کم دی مثال الله تعالی حضور صلی الله علیه وسلم ته څه عبادات وحی کړی دی چه په دې دې طریقې سره به دا بندگان چه کئی عبادت کئی چه هغه خلق ته دی ورسی چه داسې به دی الله تعالی عبادت کو او په دې سره به تاسو ته تقرب الی الله حاصلیږي دارنګه چې کوم آثام کوم گناهونو نه معنی راغلی دا چی ایغه نا خلق چی کی منی کی دارنگی چی کم ارتفاقات او کم رسوم اغا اللہ تعالی خواتا پسندیدہ دی چی اغا اللہ تعالی مقصد دا دی چی خواتا خوخ دی ایغی ترغیب ورکی نو دغی شئینو پارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چی دا رستولی سوی دا اعلم په دې خبرې باندې ځان پوه که ان الله تعالی بعث نبیه صلی الله علیه وسلم چې الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم رستولی لیبین للناس چې بیان کړي لپاره د خلقو ما هغه احکامات اوحاه الیه چې الله تعالی د توحی کړي دي چا سدي من بیانیه ده د ما لپاره من ابواب العبادات چا د ابواب د عبادات ندی هغه خلق ته بیان کی لیاخذو بها دې دپاره چې خلق بیا په هغه سره اخذ وکړي ومن ابواب الاثام او چې کوم د ابواب د آثام نه دي ګناهونو نه دي هغه خلقو ته بیان کړي لیجتنبوها دې دپاره چې خلق بیا هغه نه ځان بچ کړي وما ارتضاه لهم من الارتفاقات او اغا چی کم باندی اللہ تعالی راضی کیگی او دو پارا کم ارتفاقات تی اللہ تعالی پسندی اغا و تا بیان کی لیق تدعو بها چه خلق بیا دی هغه چه وکی اقتداء او پیروی وکی هغه وکی ومن هذا البیان او دی دی بیان نا ان یعلمهم ما یقتضیه او یؤمی الیه ونحو ذالک چه دو تا تعلیم ورکی یو خود قرآن کریم اغا منصوص احکامات دی هغه ورته وښیی او ده ته تعلیم ورکی ما یقتضیه الوحی د هغو شیونو چی هغه وحی یی تقاضا کیی یعنی په طریقه دی اقتضا سره معلومی یعنی سوق ته کلام خو یوشی دی پاره سلایی خو هغه بل شی هغه سره عقلا یا عادتا یا شرعا لازم غوندی یی نو هغه ورنه معلومیږی نو هغه ورته چه کی بیان کی لکه اوس مثال په طور باندی ته وایی چی دا شی ما خرڅ کو وروسته به د اقتضا تشریح را درومي په وم مبحث کې پنځم باب کې بیا د اقتضا تشریح روانه ده چې اقتضا چاته وتایي خو هسې چې دوره قدري چې مقصد دا ده چې یو شی حکم معلوم نه مسکوت عنه وي خو ته له دې نه معلوم کې چې هغه بل شی حکم معلومي سوق راغلی ایتونو هغه دپاره عادتا یا عقلا یا شرعا بل شی ورسره لازمي نو هغه حکم ته ورنه معلوم کې دی ته اقتضا وایی اقتضا لکه مثال یو سړی ووایی چی بیعتو یا اعتقتو نو دا اوس خود به خود تقاضا سوق تی کلام خو دی دی پاره وشو چی ما بیع کړی ده ما دا فلانی ازاد کړی ده خو اقتضاءا ونه چر معلومیږی چی دا دی ده په ملک کی وو سبقیت الملک تقاضا اقتضاءا کئی دی تا اقتضا وایی یا مثال په طور باندی یو سړی ووایی چی فلان مشا فلانی سړی تګ وکړ نو دا چې تګ وکړ نو اس سوق تی کلام خودی دی پاره ده چې د مشی وکړه خدا تقاضا دی سلامت الرجل کې چې د خپې روغې وي د خپې چې وي روغې نو دغه سي قران کریم آیتونو نه چې کوم اقتضاءا کوم احکامات را معلومیږي حضور صلی الله علیه وسلم هغه هم چې خلق ته بیان کی او یؤمی الیه یا د هغه منصوصی احکامات چه کوم شی طرف ته ایما کئی ایما ایما شاه صاحب خپل اصطلاح کی مفهوم مخالف ته ورته ائ لکه یو حکم مقید بقیدین وی یا متصف بصفتین وی نو مقصد دا ده چه عند عدم الصفت چه کوم جای هغه صفت نه یی یا مقصد دا ده چه هغه قید نه یی نو موږ وایو چی دلته دا حکم نشته په مفهوم مخالف سره یو شی چه کیږی یو ځای نه معلومیږی نو هغه هم خلقو ته چه کی بیان کی ښه جی ومن هذا البیان او دی دی بیان نه دا خبره هم ده چی دا خلقو ته دی بیانی ان یعلمهم چه تعلیم ورکی خلقو ته ما دی اغو شینو یکتزیه الوحیو چه هغه وحی تقاضا که یعنی په اقتضا سره ونر معلومیږی او یؤمی الیه یا وحی ایغه طرف ته ایما که یعنی په ایما سره ونر معلومیږي اقتضاء ایما دی تشریح ورستو روانه ده ونحو ذالک دارنګ نورا وهذه اصول او داس اصول دی تقریبا سنه اصول دی بیانې یخرج علیها جمله عظیمه من احادیث النبی صلی الله علیه وسلم شاته وی چې په دې معنی یو جمله عظیمه یو غټ ټولګی د احادیثو د نبی علیه السلام په دې باندې چه کیږي تخریج کیږي حقیقت دا ده چه ډیر عجیب اصول دی که سړی ورته سوچ وکړي ونذکرها هنا معظمها شاہ سے وی چه دالته زه درته هغه غټ غټ چه کوم ذکر کوم غټ غټ اصل اول دا ده عنوان دا سے اتلګولای سو یجر بعض الاحکام بعضا بعضی احکامات هغه بعضی نور ځان طرف ته چکی راکاږي اولنی اصل دا شو یجر بعض الاحکام بعضا اوس دا خبره شاہ صاحب په چلورو طریقو سره چدا سمجاو کړی دا او شاہ صاحب دی دین خبری کوشش کړی دا په څلور طریقو سره د دې خبرې کوشش شاه صاحب کړی ده چې تاسو ذهن کې دا خبره واچوي چې دا بعضې احکامات بعضې نورو لره څه کوي راکاږي یجر بعض الاحکام بعضا منها هغه طریقې ته بیانو نو اصل اول دا ده منها دی هغه اصول نه دا ده چې ګوره نمبر ایک الله تعالی نظام آ دا دا چی دا دنیا دا دار الاسباب دا دا دنیا ټوله چی دا دار الاسباب دا او دا دنیا دی اسباب او دی مسببات په زنجیر کی چی دا تړلی دا دی مسببات او دی اسباب په زنجیر کی چی دا تړلی دا او دی کی دی اللہ تعالی دا د الله تعالی حکمت بالغه او رحمت تامه د هغه څه ده تقاضا ده دا د هغه څه ده تقاضا ده چی دنیا دا د اسبابو او د مسبباتو یو زنجیر کی تړلی شی ده اوس که سبا نو دا د دی خبری تقاضا کئی چی دنیا د اسبابو د مسبباتو په زنجیر کی تړلی شی سو نو دا خود بخود د دی خبری تقاضا کئی چی کوم شی الله تعالی څنګه پیدا کړی نو په هغه کی د سړی تغییر ا د مقصد دا چی سړی نه کئی دی الله تعالی په هغه خلقت شینو کی د سړی تغییر نه کئی او تغییر کولو کوشش تی نه پکی کئی دا دی خبری تقاضا کئی لکه ورستو بیا په دی باندې هغه نتیجه مرتب کو منها دی ایغو اصول نه دادا اوس دا هغه دی اولنی اصل سمجاو کولو هغه اوس بیان زیمن زیمن کې ان الله تعالی اذا اجرا سنته علی نحو چه اللہ تعالی کل جاری وی طریقہ دے دپیوے خاص قسم سرا بان رتب الاسباب مفزیتا الی مسبباتها چه اللہ تعالی مرتب کری دی اسباب پداس طریقے سرا چه آغا مفزی کیگی مسببات تا دا دی دی پارا لتنتظم المصلحت المقصودہ چه آغا مصلحت مقصودہ هغه په ښه طریقې سره منظم شي بحکمته البالغة ورحمته التامة نو چه کله داسې خبره وه اقتضی ذلک ان یکون تغییر خلق الله شرا وسعیا فی الافساد نو دا دی خبر تقاضا کئی چه تغییر دی خلق اللہ دا بشروی او دا بسعی پا افساد کے وسببا لترشح النفرت علیه او دا به سبب وی لپاره دی ترشح دی نفرت پدی انسان باندی چی کوم دی افساد کوشش کئی من الملأ الاعلی دی ملأ اعلی طرفنا اوس مثال په طور باندی وګوره الله تعالی دی دی خبری یعنی نظام دی الله تعالی دادا او طریقه دی الله تعالی هغه دا ده چی انسانان د چونجیو غوندی له خټو نه نه پیدا کیږی چی لکه د واړه واړه چونجی او مقصد بدبودار خټی نالی او په دی کی بیا د چونجی پیدا شی د انسانانو پیدایش هغه داسی نه ده بلکه د الله تعالی نظام کی د دی خبری ا تقدیر کی دا خبره ده چی انسانان چی پیدا کیږی او دا نوع انسانی چی باقی پاته کیږی دا به د توالد او د تناسل په ذریعه سره باقی پاته کیږی ځکه الله تعالی بیا په انسانانو کی هغه قوتونه د تناسل هغه یی ایښی دی او بیا یی انسانانو ته حضور صلی الله علیه وسلم ګوره ددی ترغیب ورکړی ده تزوجو الولود الودود چی تاسو هغه شینۍ کوئ الودود چی ډیر محبت کونکی هم وی او ولود هم وی ډیر بچی راړی بیا هغه خپل مقام سره تشی چی دا به ته به څنګه ته لګیږی له مخکی نه چی دا ډیر بچی راړی وبه یی ګوری کنه خاندان کی به یی نورو خویندی ته وګوری ترورانو دغو ته به یی وګوری نو ځنی داسی یی چی هسی دی هغه اصلی چرګی غوندی یو بچی راړی لا دوه بس بیا وچه ګرځی او ځنی داسی یی چی سم هغه دی هسی بیکاره چرګی چی یا سام ډیر بچی راړی رمه رمه پسی ګرځی نو هسی عام خویندو ترورانو قبیلو ته به وګوری نو هغی کی به اندازه واخلی چی ودره دا ډیر بچی راړی دا کم بچی راړی داسی اندازه به چی کی واخلی نو دی وجه نه دا ترغیب ورکړی شوی ده او بل دی انسان هغه نوع دا الله تعالی باقی پریښودونکی ده دا نوع نو چې دا ټول شیونه یې کړي دي او حضور صلی الله علیه وسلم په دغو رازو باندې خبر هم کو نو خود به خود حضور صلی الله علیه وسلم بیا چې کوم شیونه په دې کې رکاوټ جوړېدل نو هلته خو الله تعالی فیصله دا ده چې د اسباب او د مسبباتو پر رڼا کې دا نظام چکی چلول غواړي نو بیا به مقصد دا چې شهوت وی په انسان کې آب په مادی کې استعمال کې په مخصوص طریقو سره چې کوم شریعت خودلی بیا به هغه نه توالد او تناسل کیږي، نسب به محفوظ وي، جنګ جګړې به نه وي، دنیا مصالح په دې کښې چه دي مضمر دي، نو حضور صلی الله علیه وسلم الله تعالی په دې ټولو رازونو باندې چه ؤ خبر کړی ؤ، نو چه په دې خبر کړی ؤ نو الاحکام یجر بعض الاحکام بعضا بعضې احکام بعضې طرف ته راکاږي، نو چه کله دا فیصله وه دا حکم ؤ، نو دی اوس دا خبر را کاغلا چې حضور صلی الله علیه وسلم دی اختصان منع وکړه خصیتوب نه منع وکړه دیر واری ته صحابه کرام یو جهاد تو سره تلیو بیا مجاهدینو کې اکثر قوت شهوانی آ غالب وی د نور خلق په نسبت سره ځکه چې مجاهدینو کې قوت بهیمیه جهاد صحیح دا فریضہ هغه خلق سره انجام کولای شي چې چا قوت بهیمیه چی مضبوط وي نو هغه مقصد چی قوت بهیمیه مضبوط وي هلته خود بخود شهوت پکی ته چی مضبوط وي نو مجاهدین اکثر هغو کی شهوت ماده چی وي هغه زیاته وي نو بیا دا هلته نشوی غریبان ټینګیدلای او کورونه ونه سره نو حضور صلی الله علیه وسلم ته ډیرو صحابه کرام وتویل چې حضور مونږ اختصان کو ځانونه خسیان نکو حضور صلی الله علیه وسلم ورنمانه وکړه دارنګ حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ ها حضور صلی الله علیه وسلم تراغه د خپل خزی پر خدا اراده کړو چې زبا نفلونه بس کوم ټول شپه او دا کیسې به نه کوم نو بیا حضور صلی الله علیه وسلم معنی کچ زخو یهودیت تی پارا رهبانیت تی پارا ملت ته نه رستولای شوی او دی شینو بل هغه صحابی چې هغه یوی غزا کې په یو غار باندې تیرېدو نو هلته یې ولیدل چې څه پکې خوراک مراک شی نه پراته وو څه پکې اوبه لکه د چا عبادت ګاه غوندې نو ده دا سوچ وکړ چې زه کله لاړ شم حضور صلی الله علیه وسلم سره به مشوره کوم چې بس زه خو دا دنیا داسې پرېږدم بس دغسې غار کې کېنه حضور صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې زه رهبانیت لپاره نه رستولی شوی او چیرته هم یو نبی خپل امت ته داسې احکامات نه دي کړي چې تاسو دا معیشت او دا شیونه مقصد دا دی چې د قوت بهیمیه صحیح جایز جائز چی کوم هغه دی مواقع دی استعمال دی دا هم پریدو دا سی چیرته یو نبی ندی کړی او چی یهود و نصاراو بد رهبانیت کاو دا دو دی خپل طبیعت باندې کړای دا انبیاء ورته دا حکم نو ور کړای خدا دی چی دو بخپل پزان سخت کړه نو الله تعالی با التا کلک کلک احکامات آب په دو باندې چکړه راوستل از تاسو په دې مسئله باندې پوښلو شه جی دا کیسه تکئ نو الاحکام یجر یجر بعضها لبعض نو ځکه حضور صلی الله علیه وسلم اختصانا منع وکړه او حضور صلی الله علیه وسلم مقصد دا چې دی دارنګ دی استمناء بالید نه منع وکړه دارنګ دی لواطت نه دو شینو نه ځکه چې دا ټول مفزکی کی چاته بیا دی عدم تناسل تا کنی بیا خو خلق پدی کی اختشی او چکم دی دی اغا شهوت الله تعالی په انسان کی ای خیدا دی چکم فلسفه حکمتونه دی چه هغه توالد تناسل برقراری آبه ټول هر شی چه سی پاتی شی نو شریعت مقصد دا چه له مخکې نه دی ټول شیونو نه چه کړه منع ورته وکړه نو الاحکام یجر بعضها لبعض شجی فلما خلق الله الانسان کله چې الله تعالی انسان پیدا کړ علی وجه په داس طریقې سره لا یتکون فی اکثر الاوقات والاحیان ټیک ته آدم علیہ السلام بغیر چې هغه دغه سي پیدا کړ د خاورې نه نور خو توالد تناسل ده فلما خلق الله الانسان على وجه کله چې پیدا ک الله تعالی انسان په داس طریقې سره لا يتكون في اکثر الاوقات چې دو کینونت نکیږي د په دنیا کې نه موجودي په اکثر اوقات او احیانو کې من الارض دزمکنا تکون الدیدان منها داسې لکه څرنګه چې چونجي د ځمکې نه پیدا کېږي وکانت حکمته او حکمت دی الله تعالی دی دی خبر تقاضا کولا تقتضی بقاء نوع الانسان اغه دی دی خبر تقاضا کولا چه نوع دی انسان دی باقی وی بل انتشار افراده بلکہ دی دی افراد آد پزم کی مخ کی منتشر وی وکثرتهم فی العالم او نوع انسانی افراد دا دی پا عالم کی ډیر زیات وی نو چې کله دی الله تعالی حکمت دی دغه شینو تقاضا کولا او دعا فیهم قوت تناسل نو الله تعالی په انسانانو کې هغه قوتونه دی تناسل دی توالد و تناسل قوتونه الله تعالی په انسانانو کې کې خودل ورغبهم فی طلب النسل او رغبت ورک دوی ته په طلب دی نسل کې چی تاسو نسل چه کو طلب کوو او سور بار بار په احادیثو کې دې خبره ترغیب راغلی دا چې تاسو عزل مکو او تاسو مقصد ولود ودود شي نه کو او مقصد دا چې ز په خپل امت چې ما ډیر ز په ایغه باندې چکیګم خوشاله کیګ حتی چې هغه سقط چکم یا هغه غرزدل چې لا پورا غنی هغه مقصد دا چې ما امت کې چکیږي شمار کولای کیږي او تاسو دا چور زیات ترغیب دی توالد او دی تناسل آ راغلی ولی طالبانو ملایان کور کی چی لا فراعت ته ورنږدې کیږی کور کی واده ونه غواړی چی دا نه ده چی دو مقصد له هغه نورو وروڼو نه شهوت زیاتی لا څه ولی دوی ته پته یی چی دا پیغمبر علیه السلام امت چی دی ډیرول پکار دی نو زر زر ورته وایی چی هله ماته مقصد څه انتظام چی دا پکار ده ورغبهم فی طلب النسل وجعل الغلمة مسلطة علیهم منهم او گرزاو اللہ تعالی هغه شدت شهوت مسلطة مسلط علیهم په دې انسانانو باندې منهم یعنی کائنا منهم په داسې حال کې چې د شهوت کائن د دوی نه د خارج نه نه در مسلط سلی د دوی په هغه کې خدای پاک صورت نوعی کې دا تقاضا ایښې ده دا دې دپاره لیقضی الله بذالک چې خدای پاک فیصله کی په دې شهوت سره بیا امرن داس یو کار او جبته الحکمته البالغه چې هغه د الله تعالی حکمت بالغه تقاضا ده چه هغه بقا دی نوع انسانی دا فلما اطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السر چکل اطلاع ورکړه الله تعالی نبی علیہ السلام ته پدې راز باندې اپ دې ټولو خبرو باندې خبر کچ ما دې نوې انساني بقا اراده ده او پدې طریقې سره وکشف علیه جلیت الحال الله تعالی منکشف ک پد باندې اغه واضح ظاهر الحال حقیقت الحال ماهیت الحال اغه واضح کو اقتضا ذلک نو دی دی خبر تقاضا وکړل ان ينهى عن قطع هذا السبيل چې من دی وکړل چې دی قطع دی دلارینا چې دا لار سوک قطع کوي او پدې کې سو کاوټونه یي چې هغه دې چسی ختم شي و اهمال تلک القوا المقتضیه اچ د کوم قوتونه مقتضی دي توالد تناسل دي چې دې مقصد څوک اهمال کوي او کوم کوم شیونو سره دا فضل کیږي او بیکاره کیږي چې هغې نه دې منع وشي منع دې وشي نو ځکه اختصانا او عزلنا لواطتنا او زنانا او دغو شیونو نه چې وسله منع وشوه او صرفها فی غیر محلها یا صرف دی قوتونو فی غیر محلها چې پیځای چې کې صرف کې ولذلك نهى اشد النهي عن الخصا دیو جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت منع وکړه د خسی توب نه ولواتا لواتتنا وکره العزل او عزل بد وګاڼه چې مثال په دی وخت باندې د شی او نروباسي چې کلا انزال کېږي چې داسې نه چې ما اولادونه پیدا شي ها البته فقها ورله اجازه ورکړه دا و چې کلا اولاد ضعیف یا خزه بیمار دی دی متحمله بیا فورا نه چې بل بچای پسې راړي بیا عزل دی دی چې کلا خوخی بیا عزل چدا اکتا بیا عزل چدا ٹھیک تا کنی اس عام حالاتو کی عزل دا مقصد دار چ صحیح ندا شجی وعلم پدی خبر باندې ځان پوی کا ان افراد الانسان عند سلامت مزاجها وتمکین الماده احکام النوع من نفسها پدی خبر باندې ځان پوی کا چې افراد دی انسان په وخت سلامت مزاج دی دی چی د افرادو مزاج کله سالم وی فطرت یې صحیح وی و تمکین المادة احکام النوع من نفسها او هغه ماده داسی یی چی هغه احکامات تی نوع آ په خپل ځان باندې پریږدی یعنی مادې کی څه قصور نه یی مادې کی څه قصور نه یی نو افراد دا اسم دی ان دا اتکون خبر دا وعلم ان افراد الانسان عند سلامت مزاجها الى اخره تكون على هيئه معلومه دا افراد بوی په هيئت معلومه سره ولی دی نوی انسانی کی چس فساد نوی ماده کی یو خدا د چ ماده اول نفاسد وی نو هغه دی نوی انسانی چ هغه کوم هيئات تقاضا دا هغه نه قبلې مثال اول نه یو سړی کو گوک شوی دا او مقصد دا چې داسې په سلور داسې لاسونه لګیه غریب ځي خو دا خو چېرته الا ماشاءالله یو نیم فرد وي نور عام د نوع انساني چې کله مزاج صحیح وي او هغه ماده یې صحیح وي خپل هغه صورت نوعیه احکامات په ځان باندې پرېږدي نو هغه به په دې هیئت سره وي تکون علی هیئت معلومة هغه بیا په هیئت معلومه سره من استواء القامة چې انسان ته خدای پاک قد صنوبري ورکړی وظهور البشرة او مقصد دا چې وجود اکثر د ویښتونه خالی بالکل داسی نی لکه دی گڑی بیزی وال وجود چی چی ڈکی ونحو ذالک وهذا حکم النوع ادا حکم دی نوع گانشی ومقتضاه ادا مقتضا دی اغا صورت نوعیی و اثره فی الافراد ادا اغا اثر دی صورت نوعیی پچا کے پا افرادو کے دی نوع اغا اثر وی پا افرادو کے اس پورتا پا بارگاہ عالیہ کی دی خبر طلب او اقتضا دا چی دا انواع دی باقی وی ادی انواع چه کوم اشباع دی او چه کوم پیکرهای محسوس دی نوع پارا خو په ضمن دی افرادو کی وجود وی کنی اس خو نوع پارا وجود نست دا خود معقولات ثانویه ولر دا ظرف عروض دی ذهن دا دی لر مصداق خارج کے مقصد بغیر دی وجود دی افرادو نبل نشتا نو اوس دی اللہ تعالی پورتنا فیصلی دا دی چی دا انواع دی حیوانات دا دی چی باقی وی او د دې چې کوم هغه پیکرهای محسوسه دي افراد هغه دې په مخ د ځمکې باندې چې وي باقي وي او دې پاره بیا شاه صاحب یو دلیل پیش کړي چې لکه وګوره کنه حضور صلی الله علیه وسلم مخکې په دې باندې حکم وکړ چې تاسو د سپي چکه او مړوو خصوصا تور سپي او بیا حکم بیا منع ونه وکړه چې باس پریدو ځکه چې دا هم یو امت ته د چانه امتونو نه الله تعالی د ټولو اممو هغه د نوع هغه د نوع بقا او د هغه افرادو چې کوم یعنی افراد دی اشباع دی دی هغه بقا یو قسم ته ازلی چه دی فیصلی دی ځکه دی یوې نوع کې دا کوشش کول چې دا نوع د مخ د مځکې نه زه چکه لرې کړم په دې کې ډېر نقصاناتو لره دا چې کېږي متحمله یي تاسو په دې خبرې پوه شو ښه جي وفي الحيز العالي طلب و اقتضاء او پورته په بارگاه عالیه کې د دې خبرې طلب او اقتضاء پرته د لبقاء الانواع و ظهور اشباهها فی الارض ولذلک کان النبی صلی الله علیه وسلم او دی وجنه حضور صلی الله علیه وسلم امر بقتل الکلاب حکم یو په قتل دی کلاب باندې ثم نهى عن ذلك بیا ورنه ګور معنی وکړه وقال وی فرمیلا انها امه من الامم چې دا یو امت ته چانه امتونو نه یعنی دی حضور صلی الله علیه وسلم قول مبارک